خلکو هغه پرېخو دو او داسې معبودانی جوړ کړ چې هیڅ سیز نه پیدا کوي بلکې هغه پیدا کړی کیږي چې په خپل د ځان لپاره هم د نفع یا د نقصان سي اختیار نه لري چې نه څوک مړ کولی شي او نه څوک ژوندۍ کولی شي او نه مړ خلک بیا را پاسولی شي دوی وایي چې دا څنګه رسول دی چې خوراکونه کوي او په بازارونو کې ګرځي د ته ولی یو فرښتہ راونه لګلې شو چې د دې سره وې او نه منون کې يرولې او که نور څه نه وې نو یو خزانه خو چې ورکړې شوی وې یا ور سره یو باغ وې چې د تری په اطمینان سره روزي حاصلولې او ظالمان وایي چې تاسو خو په یو داسې سړی پسې روان یې چې په هغه جادو شوي دي هغه ور چې کله دوی د لری نه وویني نو دوی به داغه د غضب او داغه د غصې اوازونه واوري او کله چې دوی لاس په تړلې پاغه کې په یو تنګ ځای کې ورواچولې شي نو هلته به خپل مرګ ته اوازونه وکړي په هغه وخت کې به ورته وویل شي چې نن یو مرګ نه كان على ربك وعدا مسئولا دوی نه تاسو کړه چې دا انجام خده او کو هغه همیشه جنت چې د هغه وعده د خدا تر سره پرهیزګارانو سره شوی دا چې هغه به داوی د عمل جزاوي او داوی د سفر اخري منزل بوي چې پاغي کې با داوی هر خواهش پوره کیږي چې په هغه کې به هغه همیشه اوسي چې دا غي ورکول ستا د رب په ذمہ یو خامخا پوره کون کې وعده ده و یوم یحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء دغه شان با دروغ ثابت کړي هغوی یعنی تاسو معبودان تاسو هغه خبري کمی چې نن تاسو کوي بیا به تاسو خپل مصیبت د ځان نه اړول شي او نه با د بل زین مدد مونږ دی شي او هر څوک چې په تاسو کې ظلم وکړي هغه ته به مونږه د سخت عذاب مزه ورسکو اے نبی صلی الله علیه وسلم ستانه مخکې چې هر څومره رسولان مونږ لېګلی وو هغه ټول به خوراکونه کول او په بازارونو کې به ګرځېدل په اصل کې مونږ تاسو د یو بل د پاره د ازمیخ ذریعہ ګرځولې آیا تاسو صبر کوئ ستاسو رب هر څه ویني الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ظالم سړی با خپل لاسونه چیچی او وای با افسوس چې ما د رسول مرګتیا کړې وې هاي زما بدنصیبه افسوس چې ما فلانه سړی دوست کړې نه وې زه هغه بیلاری کړم او هغه نصیحت می اونمنو کم چې ما تراغلې وو واعتدنا للظالمين عذابا اليما دغه سي حال د نو د قوم شو کله چې هغوی رسولان دروغ وګڼل مونږ هغوی ډوب کړل او د ټولي دنیا د خلکو د پاره مو د عبرت نخه وګرځول او په هغه کلی خو دوی تیر شوی دي چې بدترین باران پرې ورول شوی وو آیا د خلکو به د دغه کلی حال نوی لیدلې خبره دادا چې دوی د مرګ نرستو د دوباره ژوند کېدو امید نه لري وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا دا خلک چې کله تا وویني نو ټوکی در پوری کوي وایي آیا دا هغه سړی دی چې الله په حیثیت د رسول را لګلې دی دغه به مونږه گمراه کړي وي او د خپل معبودانو نه به اړولې وي کومګ پرې کلک ولاړ نه وي ډیر خدا هغه وخت لري نه دی چې کله دوی عذاب وویني نو په خپل به ورته معلوم شي چې څوک په گمراهۍ کې لري تلی وو تا چری د هغه سړی په حال غور کړی دی چې هغه د خپل نفس د خواهشاتونه خپل خدای جوړ کړی وي آیا ته د داسې سړی ذمہ غستلی شي چې نه غلاري تبا راشي یا ستا دا خیال دی چې ګني په دوی کې اکثر خلک خبر اوري او پوهیږي دوی خود د زناور پشان دي بلکې د هغوی نه هم زیات ناپوه دي او الله هغه ذات دی چې د خپل رحمت نه وړاندې هواګانې د زیری په حیثیت را لېږي بیا د اسمان نه پاکه اوبو نازلوي د پاره د دې چې و مړه علاقه د دې په ذریعہ ژوندۍ کړي او په خپل مخلوق کې په ډیرو زناورو او انسانانو ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا اے نبی صلی الله علیه وسلم په هغه الله باور لره چې ژوند دې دې او هیڅ کله ملکې دن کې نه دی داغه د سنا سره داغه تسبیح وایا د خپل بندگانو د ګناهونو نه بس داغه خبر اوسېدل کافی دی هغه ذات چې په شپږو ورځو کې ځمکه او اسمانونه او هغه ټول سيزونه جوړ کړ کم چې د اسمانونو او د ځمکې په منځ کې دي بیا په خپل د کائناتو د بادشاهي په تخت کې ناستو رحمان داغه د شان تپوس بس د چا په کس نه وکړه او په هغه کې یو دیوا او یو سپوږمۍ روښانه کړه وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا او هغه ذات چې شپه او ورځ په یو بل پسې راتلونکي جوړ کړل د هر هغه سړي د پاره چې سبق اغستل غواړي یا شکر گزار جوړېدل غواړي دا کار چې څوک کوي هغه به د خپل ګناه بدله مومي د قیامت په ورځ به هغه له بار بار عذاب ورکړي کیږي او هم پاغي کې به همیشه خوار او ذلیل پروت وي بغیر د هغه چانه چې هغه د دې ګناهونو نه رستو توبه وباسي او ایمان راوړي او نیک عمل شروع کړي نو د داسې خلکو بدیانی به با الله په نیکو سره بدلی کړي لکه څنګه چې د واپس راتلو حق دی والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما او د رحمان بندگان هغه دي چې د دروغو گواهان نه جوړيږي او چې په فضل سیس باندې تیریږي نو د شریفانو پشان تیریږي دا دی هغه خلک چې د خپل صبر بدله به د دنګ لوړ مکان په شکل کې بیا مومي په دعا او په سلام سره به دا غوي استقبال کیږي هغه به هلته همیشه اوسي سمره خده ها غزه د قرار او د استوګنی قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما اے نبی صلی الله علیه وسلم خلق ته وایا چې زما د رب تاسو ته څه حاجت دی که تاسو هغه ته आवाज نه کړئ اوس چې تاسو دروغ غنل دي نو ډېر ضربه هغه سزا بیا مومئ چې ځان بتري نشي خلاصولې